د الله پاک تسبیح کوي هر هغه څه چې په آسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي د هغه بادشاهي ده او د هغه لپاره سنا ستاینه ده او هغه په هر څه قادر دی آیا تاسو ته دغو خلکو څه خبر نه دی رسېدلی چې د تاسو نه مخکې کفر اختیار کړی وو او بیا یې د خپلو ناوړه عملونو خوند وڅکه وړاندې د هغو لپاره یو دردناک عذاب دی د دې عاقبت ور هغوی ځکه شول چې هغو ته د هغوی پیغمبران د څرګندو روښانه دلیلونو سره راغلل او هغوی ویل آیا انسان موږ ته لارښوونه کوي په دې توګه یې له منلو نه انکار وکړ او مخې ترې واړاوه وذلك على الله يسير من کرانو لغت داوا سره ویل دي چې هغه به لمرګ ورسته هیڅ کله بیا را پاتول نشي دوی ته وایه نه زما پر رب قسم تاسو به رومرو را پاتول شي بیا به ارومرو درته وخدل شي چې تاسو په دنیا کې څه کړی دي د دوی معلومات به تاسو ته په هغه ورځ وشي کله چې د غونډې په ورځ هغه تاسو ټول را غونډ کړي هغه به یو د بل په مقابل کې د خلکو د ګټلو بایللو ورځ وي چا چې پر الله پاک ایمان راوړی دی او نیک عمل کوي الله پاک به دغه ګناه ورزوي او هغه به داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي وبئس المصير او کوم کسان چې کافر شوی دي او موږ آیتونه درو غنل دي هغه به د دوزخ او ستوګن وي چې په هغه کې به غوي د تل لپاره وي او هغه ډیر بد او سوګن ځای دی د دې عمله تر څو پر چې ستاسو په وس کې وي لا الله پاک نه ویریدونکي اوسئ او واورئ او اطاعت وکړئ او خپل مال ولګوئ دا همدا ستاسو لپاره خیر دی څوک چې د خپل زړه له تنګۍ نه خوندي پاتې شو نو هغوی فلاح مندونکي دي